وای دی هؤلاء شفاعونا دا دي زمونږ سپاره شیان عند الله پنځ د الله سملب موږ خو دې د خدای نه دی ویلي خو زمونږ سپاره شونه الله تعالی وړاندې کوي د قاعده د مکی مشرکانو دا اوس هم دي مشرکانو دا دا خو مسلمانان دي او کافرانو په یو په بیزار کې دوه پیمن دي قولاتو نبئون الله وایا تاسو خبر ور خبر ور کوي تاسو الله لره بما پاس باندې لا علم چې ندی معلوم الله تا پسمانونو ولا فی الارض نه پزمکو کی اولی د څه شی د شته د څه شی چې الله ته نه معلوم چې دی وته الله ته سپارښو کی چې دا پلان کې کارو کوي پلان کې سړی سره مدد پکار دی سبحان او پاک دی الله تعالی او چت دی ان ما نه یو شرکون چې دی الله سره صدر کوي وما كان الناس ندي خلق الا امه واحده نو خلق وما كان الناس نو دا خلق الا امه واحده مگر په دین یو باندې وو فاختلفوا نو اختلاف جوړ کو په بعث الله النبي مخکې تیر شو سوره بقره کې سوره عمران کې په اختلاف جوړ کو نو الله پیغمبران راولېګل ولولا کلمه کنوي په حکم د الله په صلی الله سبقت چې تیر شوی د من ربک طرف درفستانه لقضی بینهم په سلب شوی دی په منځ کې ان عذاب برغله فی ما پاس کی فی چې پای کې اختلافون دی اختلاف کوون کی ويقولون وی لولا انزل علیات من ربی ولنزل ناراضی دی پیغمبر ته سموجه طرف د الله نه دا معجزه نه نس زموږ د دې دا مطلب فقول ورته انما الغیب لله ويا معجزه خدا غیب دي کنه پټ شیز دي او داغي اختیار انما الغیب یقینا اختیار د غیب لله اذا الله سره بنتظر انتظار کوي انی معکم زستا سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه وای دا مس اذا اذا ذقنا الناس کله چې وسکوم خلکو ته رحمتن خوشحالي من بعد ذره پس د تکلیف نه مستهم چې رسیدلې دی دا اذا لهم پس وی لپاره مکرون چلونه پیاتنا زمون پایتونو کی منه کله یو باندې جوړې من دا ته چې نه کنه د سینې دا کنه قل الله واسرع ولا جلد مک اسرع مکرن جلد تدبیر کون کې دي ان رسول ان رسولنا یقینا پرشتي زموږ یکتبون لګي ما تم کورونا چې تاسو کوي بغي سره سرکشي کوي بل ارضي بزمګي کې بغیر لا پنارا یا ایو الناس خلقو انما بغيكم یقینا سزا د سرکشي تاسو الان پس کوم په نفسونو تاسو دا متاع الحیات الدنیا سکه ژوند د دنیا دا ثم الینا بیا موږ د مرجعکم پس تاسو دا فننبئکم نو بس خبر بدر کم تاسو ته بما کنتم تعملون پس چې تاسو کول انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د وو انزلنا او جرا ورو موږ من السماء بارنا فاختلط به نبات الارض نو ګډ وډ براوزی په باندې شین کې رزمه کې مما دا غنا یاکل الناس چې خوري خلق ولن عام او ساروی د دنیا ژوند مثال د وو سره ورکو وو په ځای وی قرار نه کوي چې ولاړی مې ته ګوري خوځي با دنیا د چا سره وفاداری نه کوي او دنیا چې او بچي په مقداري پیدا مني چې زیاتی شي نقصان نقصان کې غر کوي دنیا چې ډیر شي سړی غر کیږي وسره نور هم پکې غني پیږي حتا اذا خذت الارض تردی چې ونی سیس مکه زخرفا خپل شین ګولرا وزینت خيسته شي وظن اهلها او ګمان کوي اوسیدونکي دې ځمکې انهم دي قادرون علیا طاقت لري په دې باندې او رب زبردست فصل مې شوی دی اتاها امرنا راشي زمونږ عذاب لیلن د شپې او نهارن د ورځې توپان اوسې لګلې یا سوغړه پر راځي بجعلناها حسیدا نو ګرځوم دې لره لوکړې شوی کلم تغنا دلدل حسیدا دلدل زری زری کا الم تغنا بلمسی گوی کی نو پروندا پسل دلتا کذالک نفصل الایات دغرنګي مون صاحب صاحب بیانو ایتون علی قوم دا قوم د پاره ته پکرون دي سوچ کوي والله يدعو الى دار السلام الله ربلی يدعو ربلی خلق الى دار السلام کور د سلامتی اته جنت دی و یادی خودنه کوي مې شاو جاده جوړه لا صراط مستقیم په درب دنه غلاري اولای اصحاب الجنه دی دغه جنتیان دی هم دی پیا په دې جنت کې خالدون همیشه وي والذین کسان کسب السیئات چې کوي بد عملونه جزاء او سیئتین بدل دا بدای بمثلی دا غي پشان تک توروي څنګه چې عملو دغه شان به بدلای وترقم ذل پټکړي به دی ول زر سوای مالو من الله فزیلنا بینهم جدای براول مون په منځ دی عابدانو د معبودانو کی وقال شرکاهم او به وی د دیوای ستاران ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو زمون بندگی کوونکی دیم غرق او تباہ کله دی جنډ راوړو یا الله دی غرق زما خزی خبر لکه راغله زه خو نه خبر اولیاء دروغ نه یا پته ته نشته کنه وی او ری ویني خروي دا سوی موږ دې هیڅ پته نشته نم دی راوړي خدای مغره کا هنالک په دغه وخت کې تبلو کار بچی کله نفس نه انسان دا ما اسلفت هغه چې لګړي دي وردو ال الله او پس پکړې شي دی والله ته مولا الحق چې مولا د دې د مددگار د ورشتونه دی وضل عنه مرګ بشي ما كانوا يبترون او درو چې جوړول پلان کې تلو په سلوري او نه غراغي پلان کې خزانه او پلان کې بچی نه ونه مال نو غریب لاړ په پلان کې بابا سوال وګنو د مال په براره جوړ قل من يرزقكم من السماء ورته وای څوک تاسو له خوراک درکې د برینه ول ارض د زمکینه اما یملکو سما څوک اختیار لري د غوګونو د سترګو و مې یخرج الحي څوک راو باسي ژوندې من المیت د مړینا او یخرج المیت راو باسي مړې من الحي د ژوندې نه او مې یدبر الامر څوک تدبیر کوي د کارونو یوازي سوي سيقولون الله باران الله وري زمکه نمیوي الله راو باسي وګونه چې درد راشي کون کېږي الله یې کړی روغی سترګو کې چې غولین غولون کې راوږي نو الله یې جوړي مړی ژوند دی الله کوي دا سو کوي ابو جهل دلوي او زمونږ د پاکستان سیبان وای نه نه نه نه دا ځان ځان لدی هغه وجانم ته دی دی جنت ته دی دا مسلمان شو هغه کافر شو دا څومره لوی ظلم شو او دار ځان الله کوي فسيقولون الله نو وی دی والله فقل فلا تتقون ولي دا ځان نه بچ کوي شرنا فذلكم الله دغه صفاتونو والا او دغه کارونو والا الله ربكم رب ساسو د الحق شتونه فماذا بعد الحق قل ورته هل من شرکای کوم یې شې تاسو په دې حصدارانو کې منه غزو یبدا الخلق چې پیدا کی مخلوق لره ثم يعيد بیا او پس کی نشته دی وغلی شي نه تیر غل قل الله ويا الله يبدا الخلق پیدا کوي مخلوق لره ثم يعيد بیا به واپس کی سم مطلب ورک به کینو بیا به ژوند کی دا کار الله کولی شي فانا توفقون کوم طرف ته تاسو واړول شوي قول ورته هل من شرکایکم ایشته تاسو په دې صدارانو کې منا غسو يهدي الى الحق چې رسول کولی شي حق ته قول الله ويا لا يهدي للحق رسي خلق الحق ته افمن ايا اغسو يهدي الى الحق چې رسول کوي حق ته حق لایق دی ایو تبع چې دا غتا بيداری وکړي شي امن کا غس ګلا یهدی چې هغه خودنه نشي کولای الا یهدا مگر چې هغه ته خودنه وکړي شي لایدی لار نشي خودلې چاته یا لا یه لا یهدی لار نشي مونږ الا یهدا مگر چې دتا خودنه وکړي شي اما لا يهدي اما ناغسوک لا يهدي چې لار نشي مونږ دی الا ايهدا مگر چې هغه ته خود نه وکړي شي فمالکم نسری تاسو را کې پتا کوون څنګه پیسې لیکوي تاسو استخاره ور بیمار مې نن مې ته یو نیمه سي بارا